بسم الله الرحمن الرحيم باب بيع الفضة بالفضة دا کتاب البيوع شروع دی او په دې کې باب نمبر 78 د باب نمبر 74 نه د سود او د ربا دا مسایل دا شروع شوي دي د دې نه مخکې چې کوم ابواب هغه ذکر شوي وو غالبا باب نمبر 28 29 په تیر درس کې منګه ویلي چې په هغه ځای کې د ربا حواله سره کوم ابواب نو هغه د یو بل مقصد د پاره امام بخاری هغه راوړیو چې په مال کې بې برکتی د هغې اسباب څه دي نو مختلف اسباب هغې ذکر کړیو د باب نمبر 23 نه 23 24 25 او 26 نو په هغه ځای کې هم د ربا ابوابو لیکن هغه د بې برکتۍ په اسبابو کې راوړیو دې ځای کې د ربا مسائل ذکر کړي او خصوصا په حديث کي کوم چي د اشياء سته ذکر راځي د شپږو اشياء د هغه حواله سره منګه ابتداءن یو سو اصولي خبري هغه ذکر کړي چې په حديث کي دا شپږ سيزونه راغلي دي نو د اهل ظواهرو د هغوی یا د غیر مقلدینو د هغوی خبره خو اسانه ده چې هغوی په دې کې حصر ګڼي او د دې نه علاوه اشیاو کې هغوی د ربا د ربا الفضل د دې قائل نه دي یعنی هغوی تفاضل هغه جایز ګڼي د فقها او د ائمه اربعو په نسبانی دې احادیثو کې دا به تور نمونه چې کوم معاشره کې عام تور باندې دا سيزونه دا خرسيږي سره او سپین دارنګ غنم وربشي دا دا صرف به تور نمونه ذکر شوی دی او دې کې چې کوم علت ته نو چې هغه علت هر یو سیس کې هغه شامل وي نو دا حکم باغی ته شامل وي او پای کې با ک جنس یو وي نو کمی بیشی هغه به په کې جایز نه وي بلکې جیدها و ردیها سوا دا حدیث نه دی خو بهرحال په په هدايه کې یو ځای کې ذکر شوی دی چې جیدها و ردیها سوا خو لیکن دا د دې احادیثو هغه حاصل دی نو په دې کې هغه کرو کمزورې دوانه داغي برابر دي یعنی داسې باندې کیږي چې یو طرف ته کم وزن وي او بل طرف ته ډیر اگر که جنس یو وي نو په هغه صورت کې کمې بشي هغه به ناجایزي او پای کې چې کوم قرض دی نو هغه به هم ناجایز وي او به که مثلا د جنس د جنس سره تبادله د یو جنس د بل جنس سره تبادله کیږي او هغه سیزونه هغه د موزوناتو او د مکیلاتو د دغه د باب نو او جنس قریب مثلا سره او سپین یو بل ته په جنس کې قریب دي دارنګي غنم وربشي دا جنس کې یو بل ته قریب دي نو په دې کې کمې بشي هغه خو بجایز وي مثلا یو طرف ته یو من دي بل طرف ته دوه من دي خو لیکن پای کې به نسیا او قرض هغه پکې ناجایز وي نو دغه اشیاء سته باندې امام بخاری دلته دا مختلف ابواب دا راوړي په دې باب نمبر 75 کې دغه یو ټوکړه د روایت دا پاتې شوی و قال دا ابن عمر یا دا زید ابن ثابت دی وی ابن عمر وی یا دا راوی وی وحدثنی زید بن ثابت او زید بن ثابت ماته دا بیان کړی دی دا نافع وی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم رخص فی العرایا بخرسها چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام رخصت ورکړي دی په بیع العرایا کې بخرسها دغه سه په اٹکل بانی عرايا باندې مختل مستقل باب اگر روان دی باب نمبر 84 باب تفسیر العرايا او دارنګ داغه نمخ کې مرضی نو په عرايا کې او باب نمبر 82 په دې ابواب کې اگر روان دی چې نبی له صلوات و سلام یو طرف ته په ونه باندې قجوري لګیدلی او بل طرف ته لاندې کټکړې شوی قجوري هغه پراته دي نو په بیع مزابنه کې او په دغه سه قسمه یا بیع محاقله کې چې پټی کې غنم هغه په هغه خپل ډکو کې دي او بهر ریبل شوی غنم دي نو د دې دوانو د یو بل سره خرڅول هغه ناجایز دي ځکه یو طرف ته کمی هم کیدای شي کمی بیشی هم کیدای شي او جنس هم یو دی نو د دې وجه نه په دې کې دا ناروا دي خو البته په حدیث کې په بیع العرایا کې په دې کې هغه اٹکل هغه جایز دی او داغه هغه استثناء هغه به ان شاء الله مخ کې راشي نو باب بیع الشعير بالشعير د د وربشو د د وربشو سره خرڅول جایز دي خو دغه دوانه شرطونه دغه به پکې لازم وي یو دا چې وزن یو وي او دویم دا چې هغه لاس په لاس باندې وي دارنګ بیع الذهب بالذهب د سرو په بدله د سرو کې د دې خرڅول جایز دي خود لیکن دواړه شرطونه هغه به پکې لازم وي چې وزن یو وي او دویم دا چې لاس په لاس باندې وي نو دارنګ اوس په دې باب کې هم دا ذکر کوي چې باب بیع الفضه بالفضه د چاندې د چاندې تبادله د دې خرص دا جایز دی خو د دوانو شرطونو لحاظ به پکې ساتلی شي چې یو دا چې سوا ام به سوا ان وي مثلاً بمثل وي، وزن یې یو برابر وي او دویم دا چې یداً بیداً وي، لاس په لاس باندې وي. که په دې باب کې او دا ورپسې باب چې کوم را روان دی په دې کې په صحابه کرامو کې د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ او ورپسې باب کې د ابن عباس د دې دواړو رای دا ذکر کوي چې په ابتدا کې د دوی رای دا وه چې سره په بدله د سرو کې او دارنګي چاندي په بدله د چاندۍ کې په دې کې صرف قرض چې دینو هغه ناروا دی او که دا جنس یو وي نو که یو جنس هم وي نو په دې کې کمې بشي هغه جایز دی مثلا یو طرف ته سره دی نو کسره لکابل اورس چې منګه په دې باندې بحث کو زمنګ ملګری مراد مولانا چې کله تپوسو ک نو هغه اوس په دې احادیثو کې د دې خو وضاحت هغه راځي لکه عام طور باندې زرګران اغي سکی لکه بل ورځ چې هغه غ مسله دا کوله چې د د دومره د غزرګر هغه ته 25 ګرام دا هغه ته قرض شو نو بل طرف ته وې ته مال هم دغه 25 ګرام دارا کې نو په دې ځکه حالانکه کدا جنس یو هم وی او دا لکه معامله دی د خرید او فروخت دا د قرض نه ده ځکه دا د خرید او فروخت معامله ده په حدیث کې لفظ د بیع راځي نو که دا جنس یو هم وي او بالکل پای کې لکه بالکل وزن هم برابر وي خو لیکن په دې کې بیا غ ادهار او نیټه دغه ناروا ده پکې چی جای کې پای کې تفاضل او کمی بشي هغه په طریقې او لا سره ناروا دي نو د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ رایم دا و او د ابن عباس رایم دا و چې که جنس یو هم وی نو د دې هغه تبادله دا جایز ده په کمی بیشی سره څنګه چې یو طرف ته سری دی بل طرف ته چاندی ده نو د سره او د د سپینو یو بل سره تبادله دا جائز ده تفاضل ځکه چې یو طرف ته یو توله سره وي بل طرف ته په سونو تولي هغه چاندي وي نو د دې یو بل سره تبادله خرص جایز دي څنګه چې په بیع صرف کې ده خو لیکن بل طرف ته پای کې لاس په لاسواله هغه ضروری دی چې نقد سودا وي نو د ابن عمر او د ابن عباس رائے دا و ک جنس یو هم وي مطلب یو طرف تم سری دی بل طرف تم سری دی نو پدی کې هم کمې بیشې هغه جایز دي که دوه کسان یو وي چې ها دا یو طرف ته یو توله سره والا او بل طرف ته هغه بلو له یو توله سره او یو ماشه یا دوه ماشي هغه سیوا ورکوي نو د ابن عباس او د ابن عمر پر رای کی دا جایز خو به لیکن دی سره حضرت ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ اگر چې دام په عمر کې یعنی کشر صحابی دی خو لیکن په دی مسایلو بانی هغه ډیر ښه پوهیده او خصوصا په دی بیع صرف کی دی په خپل هم لکه د دا کاروبار او دا تجارت کو نو دی په دی مسایلو بانی ښه پوهیده د چو ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا روایات او دا احادیث ویلی دی نو دغه صحابه کرامو هغوی هم بیا د هغه خپل قول نه رجوع کړې ده. باب بیع الفضه بالفضه خرڅول د چاندۍ په بدله د چاندۍ کی جایز دي خو د هغه دواړو شرطونو د هغې لحاظ به پکې ساتل شي یو دا چې وزن یو وي او دویم دا چې یدن بیدن وي لاس په لاس باندې چې پای کې ادهار او قرض نه حدثني عبيد الله ابن سعد حدثني عمي حدثنا ابن اخي الزهري عن عمه قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ابن عمر هغه وی دا روایت په مسلم کې بیا لګ نورم په وضاحت سره راغلی دی چې ابن عمر ته دراصل دا غلطي دا د صد وجه نه لګیدلی و چې هغه به چې که جنس یو وي سره په بدله د سرو کې وي نو په دې کې دا کمی بیشه دا جایز دی یو طرف ته یو توله او بل طرف ته که یو سړی لږ زیات او سیوا پې ورکوي دارنګ کې یو طرف ته هم چاندي بل طرف تم چاندي نو پدې کې دا خلاص پلاسواله یعنی د دې هغه قائلو او اصل کې په مسلم کې او په ترمذی کې دا روایت راځي چې ابن ابن عمر ته دا غلطي دا د دې وجنه لګیدلې و چې د بدوخانو کاروبار کو نو د گاګ سره به سودا وکړه نو هغه به تو ویل چې دا اوخته نو دا مثلا په لس دیناره باندې دی نو هغه گاک چې هغه به ولټول نو هغه سره باغه دینارونه هغه برابرېدل نه یا د دینار په ځای باندې باغه سره دراهمو حالانکه د به سره سودا په دینارونو کې کړي وا نو هغه به ویل زه دغه راکا دا دراهم راکا نو دبا غوخه الانکه بیا به سره په دینارونو کې شوی و لیکن هغه به ولګید د لبه دراهم ورکړل نو د ابن عباس ته د ابن عمر هغه د نبی له صلوات والسلام نه تپوسو ک چې اې د الله پیغمبره موږ دغسې اوښان خرڅوو او یو سړي سره موږ په دینار باندې خبره خلاصه کو لیکن هغه سره هغه کرنسي هغه وینه او د هغې په بدله کې موږ ته هغه بله کرنسي هغه واخلو نو آیا دا جایز ده نبی علیه السلام ته فرمایي چې بلکل جائز ده خو چې د هغه ورځې د هغه قیمت اعتبار وي چې په هغه ورځ باندې د دینار او د درهم څه قیمت دی نو د هغه ورځې له به اعتباري د بلې ورځې د قیمت د هغې اعتبار به نه مطلب دا دی جایز ده خو صرف د مغه ورځې د قیمت هغې له به اعتبار ورکولی شي ابن عباس ته د دغه نه دا یو غلطي دا لګېدلې وه چې هر کله منګ په دغه کې منګ سره مثلا چې یو په دې کې اوس دا کم کده هغه ورځ هغه قیمت له اعتبار ورکړي شي نو دارنګي کې یو جنس هم وي نو پای کې بم کمې بشي هغه جایز وي او دارنګي کاغه سره وی او دارنګي کاغه سپین وی ابن عباس تاسل کې د دغه نه ابن عمر ته دغه نه یو غلطي لګیدلې و نو ان ابا سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ حدثه مثل ذلك حدیثا عن رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ابن عمر وی چې ابو سعید الخدری هغه دته حدیث بیان کړیو مثل ذلك حدیثا ام د دې پشان حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا نو فلقيه عبد الله ابن عمر ابن عمر د ابو سعید الخدری سره ملاو شو فقال یا ابا سعید ابن عمر ته تاسو کې چې اے ابو سعید ته دا خبره څنګه کې ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه کم حدیث ته چې ته د الله د پیغمبر نه بیانې نو ابو سعید الخدری او ته په صرف کې یعنی په بیع صرف کې چې دا د سونی او د چاندی په خپل منځ کې تبادله دا کیږي نو په بیع صرف کې چې کوم حدیث ابو سعید الخدری او ته ویلي چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول الذهب بالذهب مثل بمثل چې سره په بدله د سرو کي خرڅول جائز دي خو ليکن مثل بمثل ليکن ددې وزن سر په سر باندې به يي مثل بمثل يعني سر په سر به ورکه په دې کې به ته کمې بيشه هغه ناجائزي ادهار خو پکې ناجائز ناجائز دی خو لیکن په نقدو کې هم لکه دا به سر په سر باندې وي او دارنګ ادهار اغم پکې ناجایز دی والورق بالورق او چاندی په بدله د چاندی کې دا خرڅول جایز دی خو مثلم بمثلن دا بسر په سر باندې وي نو ابو سعید الخدری ته دا روایت ویلی حدثنا عبد الله ابن یوسف اخبرنا مالک عن نافع اوس په دې حدیث کې هم دغه دوانه شرطونه چې وزن برابر وي او پای کې نسیه نه هم دغه دوانه شرطونه ذکر کړی دي خو لیکن لګ په واضح الفاظو کې حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب مخرسوي سره په بدله د سرو دا تشفو دا چې کوم باب دی نو دا د ازدادو نه دی دا د کمی او د زیاتی په دوانو معنا باندې راځي لازمن چې په مثلا کله په یو وزن کې یو طرف ته ته زیات ورکی نو بل طرف ته باغه کم راځي نو کمی او زیاتې دوانه لکه په مغه یو معاملې کې راځي اوس مثلا چې یو سړی تعالی يو توله سره درکړي او بل طرف ته توله په بدله کي يو توله او يو ماشه ورکړي نو دا اوس يو طرف ته زيادت راغی بل طرف ته کمي راغی نو نبي عليه السلام فرمايي ولا تشفوا بعضها على بعض او زياتې مکوي د بعضو ددي په بعضو باندي مطلب دا دی چي چې سره د د سرو په بدله کې دا چې ته ورکې نو ټیک ته خیر دی په کیرټ کې په کوالټي کې دی فرق وي خو لیکن وزن به یو برابر وي یو طرف تم یو توله او بل طرف تم یو توله زیاتې به نه کوي بعض د دې په بعضو باندې یعنی وزن به یو برابر وي ولا تبيع الورق بالورق او چاندي مخ رسوي په بدله د چاندي کې الا مثلا بمثل مګر جایز دی سر په سر باندې ولا تشف بعضها على بعض او زیاته بنه کوي بعضو د دې په بعضو باندې سر په سرواله ضروری دی دا یو شرط شو اوس دا بل شرط ولا تبيع منها غائبا بناجز غائب یعنی چې کم کی غیر موجود وي یعنی نسیه ته اشاره ده قرض ته اشاره ده او ناجز کم چې حاضر وي د غایب مقابله کې راغلي دي ولا تبيع منها او خرڅول مکوي منها د دینه د دې سرو او د سپینو نه غائبا غائبا بناجز غائب مه خرڅوئ بناجز په حاضر باندې چې مطلب یو شی موجود دی یعنی ټیک ده یو طرف ته یا خو بداسي چې دوانو طرف ته بسروي نو که بدی کېم دا یو عوض دا موجود دی یو شی موجود دی او دا بل طرف ته اوس مثلا یو سړی په بل باندې یو تول سره هغه ورس خرڅ کړل او دیو ته دا وی چې دا مې در باندې در خرڅ کړل ته به مال خیر دی میاش بعد یو تول سره راکی نو پدی کی یو دی خرڅول خرڅول دی نو پدی کی دا نسیا او دا قرض او دا ادهار دا ناجایز دی هه یو طرف ته قرض دی په قرض کې د بل سره احسان ال الغیر وی چې مثلا تا له ما دا درک به تور قرض نو قرض او بیع کې فرق دی نو میاش بعد ته داغه نه اومغه یو تو لسره هغه والا هغه جایز ده خو په دې کې وی چې ولا تبيع منها غائبا بناجز او خرڅول مکوي د دینه غائبا بناجز غائب په حاضر باندې چې یو شی موجود دی او بل طرف ته غبل شی غائب دی نو یا خو به داسي وی چی د دواړو جنس به یو وی نو په هغه کی هم نسیه ناروا ده او یا دا چی یو طرف ته مثلا سره دی بل طرف ته سپین دی نو په هغه کی کمی بیشی خو جایز دی خو هغه چی لاس په لاس باندې وی او په هغه کی هم حاضر په غایب باندې یعنی نسیه په هغه کی هم ناروا ده باب بیع الدینار بالدینار نساء د دې وجې نه امام بخاری اوس دا مسله نور هم واضحه کوي خرڅول د دینارونو په دینارونو باندې نساء چې جنس یو وي د دې باب حاصل دا دی چې جنس یو وي نو خرڅول د هغه سیز هغه ناروا دي نساءن په قرض سره چې یو طرف ته یو جانب ته هم سره دي بل جانب ته هم سره دي اگر که داغي وزن هم برابر دی خو لیکن پای کې نسیه هغه ناجایز ده کلاس پلاس باندې وی نو پروا نشتا او پدې کې د ابن عباس هغه قول ذکر کړي چې ابن عباس هم د ابن عمر پشان ابتدا کې په دې مسله کې داغه قول هم داو چې خیر دې که جنس یو وي نو پای کې خو چې لاس په لاس باندې وي نو پای کې کمی به شي هغه جایز دی نو په دې باب کې وایي که جنس یو وي نو لاس په لاس والے پکې ضروری دی او بل دا چې په دې کې نسیه هغه بناروا وي او تفاضل هغه خو پکې خود ناروا دی او په دې بل باب کې ذکر کوي باب بيع الورق بالذهب نسيئه چې که جنس بدل وي یو طرف ته چاندي دا بل طرف ته سره دي نو پدې کې خیر دی تفاضل هغه جایز دی کمې بشي هغه جایز دی خو چې لاس په لاس باندې وي او پای کې نصیحتن یعنی قرض پکې ناروا دی او بیا په بل باب کې هم دغه وی چې جایز دی خو چې لاس په لاس باندې وي باب بیع الدینار بالدینار نساء خرڅول د دینار د سرو زرو په بدله د سرو زرو کې نساء به تور قرض نو دا ناروا ده ها جائز ده خو چی وزن یو برابر وی او لاس په لاس باندې وی حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الضحاك ابن مخلد حدثنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار ان ابا صالح الزيات اخبره انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار دینار په بدله د دینار کې خرڅول دا جایز دي خرڅول خو شرط په بګیدای دینار په بدله د دینار کې او درهم په بدله د درهم کې خرڅول جایز دي خو دا غدوانو شرطونو دا غي لحاظ به پکې ساتلی شي فقلت له نو ما دا راوی وی د حدیث و ما ابن عباس ته ویلی فقلت له نو ما دی ابو سعید الخدری ته ویلی ان ابن عباس لا یقول چې ابن عباس چې دی هغه خدا قول نه کوي هغه خدا قول نه کوي بلکه هغه خو وی چه خیر دی دینار په بدله د دینار کی په کمی بیشی سره جایز دی او درهم په په بدله د درهم کی په کمی بیشی سره جایز دی اغیم داوی چه نسیه پکې ناروا ده څنګه چه د ابن عباس غرستو روایت دی روایت کی ذکر کیږي لا ربا الا فی النسیه چه نسیه پکې وی نو الوه پکې سود راځي او هر کله چې لاس په لاس باندې وي نو خیر دی په دې کې کمی بشي تفاضل هغه جایز دی ابن عباس خدا ستاسو په شان قول نه کوي بلکې هغه خووي چې خیر دی جایز ده فقال ابو سعید نو ابو سعید وی چې ما د ابن عباس نه تپوسو کو سالته ما د ابن عباس نه تپوسو کو فقلته نو ما ته ویلي چې سمعته من النبي صلی الله علیه وسلم چې دا در دینار په بدله د دینار کې په تفاضل سره او درهم په در په بدله د درهم کې په کمی بشې سره ایا دا تا د الله د رسول نه اوریدلې دي او وجدته فی کتاب الله تعالی یا دا دا تا د الله د کتاب کې مونډلې دي ځکه چې دا دوا د شریعت دلایل دي نو فقال ابن عباس ته ویل چې کل ذلک لا اقول په دې یو کې هم زه د دې په بنیاد دا خبره نه کوم لیکن وانتم اعلم برسول الله صلی الله علیه وسلم مني او تاسو خو پوهیږئ د الله د پیغمبر داغه په روایتو باندې او داغه په اقوال او افعال باندې زمانہ دا د صحابه کرامو د هغوی لویوالی دی ځان بې عقله کل هغه نه ګڼه ځکه ته زما نه مشر صحابي نو ته زیات خبردار یې زما نه ولکنی اخبرنی اسامه لیکن مال اسامه ابن زید خبر را کړی دی ان النبي صلی الله علیه وسلم قال چې دا الله پیغمبر فرمایلی دی لا ربا الا فی النسیئه چې ربا دا نوی مګر په قرض کی او هر چې لاس په لاس باندې وي نو پای کې ربا نشته اگر که پای کې کمې بشي هغه جایز وي لا ربا الا فی النسیئه دراصل د اسامه ابن زید چې دا کم خبر دی لا ربا الا فی النسیئه چونکه په دې کې حصر دی په لا او الا سره ذکر شوی دی یعنی که که سود نه دی مګر په نسیه کې سود دی نو په دې حصر کې فائدہ سوا په دې حصر کې اصل کې فائدہ دا وا چې په قران کې کم ربا ذکر دا ربا القرض یا ربا الجاهلیه ربا القران هم ورته وایي نو د هغې باره کې خو هر سړی قایل دی چې یو سړی بل له قرض ورک نیټه پوره شوه هغې نشي ادا کولی ټیک ته نیټه نور در کوم او دا پیسې د سود نورم زیات کا نو دا غي باره کې خو هر سړی ته پته ده چې دا سود دی عام طور باندې د خلکو ته دا معلومم ده چې دغه سود دی دویم چې کوم سیز په حدیث کې رب الفضل دی رب الفضل کې په دې کې هم تقریبا عام خلکو ته لکه دا پته ده چې جنس یو وی سره دی بل طرف تم سره دی یو طرف تم چاندی دا بل طرف تم چاندی دا یو طرف تم غنم دی بل طرف تم غنم دی نو د عام خلکو اغي ته دا پته ده چې جنس یو وی نو پدې کې کمې بشي دا ناروا دی او دا په سود کې راځي دې تم یعنی خلکو ته سل غډیره دا پته شته کم سیز نه چې د خلکو د سود بارکی او زیاتره سودم په دې سیس کې واقع دی او هغه د دې د قرض په شکل کې دی د دې د نیټې په شکل کې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا تاکید کړی دی او دا حصر یې کړی دی نو دا یې هم د دې مقصد د پاره کړی دی چې کوم شی هغه خلک سود نه ګڼي نو هغه د نسیه او د قرض او د نیټې په صورت کې خلک سود نه ګڼي نو که سود دی هم د دې نیټې او د دې قرض په شکل کې دی. ځکه هغه نور خو اسیم خلک سود غني نو د اسامه ابن زید د روایت مطلب دا خو لیکن ابن عباس دا غینه مطلب سو واغسته چې بس دا صرف ربا په دې نسیه کې لازمیږي او نور چې لاس په لاس باندې وینو خیر د کمې بشي اگر که جنس واحد وینو پای کې جایز دی نو ابو سعید الخدری ته وی چې نه دغه سن ده قال ابو عبد الله د دین بعد د عبارت ته په دې کتاب کې بشاید چې نوي قال ابو عبد الله امام بخاری وی سمعت سليمان ابن حرب یقول چې ما د سليمان ابن حرب نه اوریدلی دی یقول چې هغه به ویلی لا ربا الا فی النسیئه ربا نشته مگر په نسیه کې نو سليمان ابن حرب هغه به د دې بیل معنا کوله که نغده سودا وي نو پای کې هیڅ باک نشته ولا خیر فيه نسیئه ها البته پای کې نسیئه هغه ناجایز ده باب بيع الورق بالذهب نسیئه خرڅول د چاندي په بدله د سرو کې لاس په لاس خو جایز دي تفاضل پکې جایز دي خو نصیحتن اغه ناروا دي حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهال قال سمعت سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف ما د برا ابن عازب نه او د زید ابن ارقم نه د بیع صرف متعلق ما ته پوسو ک فکل واحد منهما یقول نو هر یو د دې دوانو ناغه به ویلی هاذا خیر مني دا صحابي دا زمانه غوره دي د صحابه کرامو قران چې داغي صفت ذکر کوي رحما او بینهم چې په خپل منځ کې ډیر مهربان او ډیر رحم دلا په یو بل بخفه کېدل هغه بل به د ځان نه غوره غنو یغه لور شه د صحابه کرامو دغه عقیده ده نو رحما په خپل منځ کې دي نو اسی نه دي باقاعده عملا دي ځان ته به عقل کل نه ویلي هاذا خیر مني دا غوره دی زمانه فکلاهما یقول دی دوانو به دا خبره کوله چې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بيع الذهب بالورق دینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی دا د خرڅولو د سرونه د خرڅولو د سرو په بدله د چاندې کې دینن د قرض په شکل کې چې پدې کې لاس په لاسواله کې یو سړی کوي نقد سودا کوي نو ټیک تا په تفاضل سره په کمی بشي سره خو جایز ده خو لیکن پدې کې قرض ناروا دی باب بيع الذهب بالورق يدا بيد خرڅول د د سرو په بدله د چاندۍ کی جایز دی چې لاس په لاس باندې وي او په دې کې ادهار هغه ناروا دی حدثنا عمران بن ميسره حدثنا عباد بن العوام اخبرنا يحيى بن ابي اسحاق حدثنا عبد الرحمن ابن ابي بكر عن ابيه رضي الله عنه قال نهی النبی صلی الله علیه وسلم عن الفضه بالفضه نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی دا د خرڅولو نه د چاندی په بدله د چاندی کی خدا په هغه صورت کی چې کله یو سړی پدی کی نسیه کوي نسیه کوي او قرض پکې کوي یا مثلا لاس په لاس باندې خرڅي لیکن پای کې تفاضل کوي نبی علیہ السلام د دې نه منع کړی دا والذهب بالذهب او د خرڅولو د سرونه په بدله د سرو کې خو الا سواء بسواء مگر دا کدا برابر سرابر وي برابر وي ال جائز ده په دې کې نسیه هغه ناروا ده وامرنا ان نبتاع الذهب بالفضه او موږ ته حکم کړو چې موږ اخستل خرڅولو کو چې موږ خرڅولو کو الذهب یا موږ واخلو سر زر په بدله د چاندۍ کې کیف شئنا سرنګ چې زمونږ خوخه شي یعنی اگر په دې کې کمی به شي هغه جایز دی والفضه بالذهب کیف شئنا او چاندی په بدله د سرو کې څنګه چې زمون خوخوي په دې کې لاس په لاس باندې څنګه چې امام بخاری په باب کې ذکر کړی یدم بیدن لاس په لاس باندې خو لکه دا جایز دی اگر که په کمی بشي سره وي خو په دې کې نصیحتن هغه ناروا دی څنګه چې په مخ کې باب کې ذکر کړل واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین